پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301710124 ایها الذین آمنو او د ایمان خواندانو هر کله چې ملاو شي تاسو دا کسان سره چې کفر کړل زهفن په جنگ کې فلا تولوهم الادبار مگر زوی دیت شاګانې شاوتاو نګرځه وانه سو د الله نه یریږي نو الله نه چې څوک یریږي د مخلوق نه نه یریږي د مخلوق نه نه یریږي دا زمونږ وزیر اعلی د د مخلوق نه یریږي کنه زکه وای کنه جی کومنګ د باجوړ اپریشن نه کوله نو بیا بدل تک د بلچا جنډا وا وی وای شاخو گیا شاده وګرځول کنه او یاره دی وایا یار جی کومنګ امریکای خل منګ امریکای لا د افغانستان خلاف اډې نور کوله نو ورکولې نو بیا د پاکستان جی خیر نو کنه نو وجی نه خولیا اجلا خولیا تاسو ته ناشته ته ناشته تا ایټم بم سره جوړ کړی دی تا کلا شدا هه ټول را جمع شوی دی ټول هی هی دی و مې ولهم او ارشا سوګ دی چې یوالهم وایړو دای کافر تا یوم ازن په دغه وخت د جنگ کې دو بوره شاخ پلا و الا متحرفا ها ها کچل کون کوي د پاره د جنگ او متحیزن الافیتن یا یو ځای کې دن کوي خپل ډاله سره ها دا دوت مستثنا دي د خیر د لکه مثلا کافر ور پسې داسې راغه دې تندګ داسې په شا شراغه چې کافرو نه جدا کړ تاک چې ساری ته وو نو که په داسې لګ تراو تختیر چل د پاره نو خیر دی او یا داسي چې د ماخ کې تله شاته او قتل نو خپل ډله ته ډیر رستره بیا دې واپس راځي خپل ډله سره وځي شنو دا خیر دی د دین علاوه چې څوک او تختیدل لیکن جهاد چې خيسته شوه دی نو د توحید او د سنت د پاره خيسته شوه دی نو چې د جهاد نه یو سړی مخواړی او هغه مغصوب ګرځي نو چې د الله توحید پر خودوي شرکیات خوري بدعات خوري د پیغمبر سنت پر خودي دی به مغصوب نه دا لوی مغصوب علیهم نه الله والله او بل دا چې قانون د غیر الله هغه ته شاګرځي قانون د الله ته شاګرځي او قانون د غیر الله معنی نو دی بچ کم نه مغضوب علی نه ولی با مغضوب علی نه قانون د غیر الله نو براءت کې انکار بکې او د کفر قانون د ختمولو کوشش بکې او کدا سيزونه نه کې چې قانون د غیر الله نه براءت نه کې قانون د غیر الله باندې انکار نه کوي او قانون د غیر الله د کفر قانون د ختمولو کوشش نه کې بس دغه سناسته نو اس عبادت د الله په دربار کې قبول او منظور نه ده از سترګې دو کافر ته از را مې تار کلا چې وشته وي تاغي لرا ولکن الله حرم لیکن الله تعالی رسول دی هغه لرا سترګو د کافر ته دا د پنځپیر معنی دی والله زار شم د شیخ القران رحمه الله رحمتن واسعتن دا مهنتونه نه ساجيبه معنی سو پختو کې ساده خسته قران وما رمیت از رمیت ندی رس ندی وشتتا هر کله چې دی وشته نو نه پیم شو اثباتم شو دا لا څنګه شو الله اکبر عجیبا سړیو او عجیبا معنی دا مفسرینو کړی دي لیکن د دې ټول نراغونډول او داسې آسان ترتیب سره مونږ تمخه تکي خودل دا دغه شخصیت کمالو الله اکبر فلا وليبلي المؤمنين او دې د پاره چې امتحانو کې په مؤمنانو باندې منه د خپل طرف نه بلا ان حسنا امتحان خيستا زکه امتحان چې در باندې راشن امتحان ته خيستا زکوي چې پاغه مرتبه او چتيږي یا د دې د پاره چې نعمتو کې الله تعالی په مؤمنانو باندې د خپل طرف نه بلا ان نعمت د کافر سره دی یا خطاب د مسلمانانو سره دی الله اکبر که طلب د فیصله کوي تاسو نو بیا خطاب د کافر سره دی او مسلمانانو دواړو سره دی دواړو سره صحیح کی داسې کچره تاسو دواړه ګورا کچری تاسو طلب د فیصله کوي فقد جاءکم الفتح تحقیق سراغلیا تاسو ته فیصله د الله فیصله د الله راغلی چې کافر مغلوب او مسلمان غالب فیصله راغلی دا یا دا معنا کدا معنا شي ک طلب د فتح کوي تاسو نو بیا به شي خطاب مسلمانانو سره ک طلب د فتح کوي تاسو تحقیق سراغلیا تاسو ته فتح او غلبه اگر کدا ډیری وی ولو کسرت اگر کډیر شي وان الله بشک الله تعالی مع المؤمنین د مؤمنان سره ده رد په جمهوریت کدا ډلې مو ار سور ډیر شي دا تاسو نه هیڅ شیم نشي د فکوله یا ایو الذین امنو دویمه قاعده په دویم صفت باندې د مسلمانانو متفرع دویم صفت سو هر کله چې د الله آیاتونه په دای باندې لسته شي نو د دې اثر دی ایمان زیاتیږي بزرګان دین نه چې د قران نه تختی او هدایت پکې نه نو په دې باندې دویمه قاعده متفر دی چې ایمان دې زیاتیږي نو د الله د کتاب تابعداریو کا او د پیغمبر د سنتو تابعداریو کا مخ د دین ماړو ماړو ته مخ او کمخ ته تیوالو نو لوی غوي لوی غوي چې چا د قران مخ واړو الله وی لوی غوی دې لوی غوی څنګه ګوره وتا یا ایو الذین امنو او د ایمان خاوندانو تابعداریو کوي الله د کتاب د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله ولا تولوا او مخمانوي تاسو ان هو د دینه یعنی کتاب د الله تعالی او د پیغمبر نه مخ ماړوي په داسې حال کې چې تاسو اوري قران او سنت لرا ولا تکونو کلذین او مکه تاسو په شان دا کسانو چې ویلو وغي سمعنا واوري دمنګه قران د الله ولا وهم يسمع وهم لا يسمعون او دایمن نه خبره واو خوري خو منی نه داسې مکه گئی از دا مکه چې راو او کتاب خو منو د الله قران خو منو د مؤمن شان بدای چې ایمان به پاغه زیاتیږي دا مو ای چې او جی منو خو منو خو جی هدایت چې په چله کې راځي چله کې غموایا چله کې غما هدایت په قران باندې راځي ها قران زده کنو بیا پکې ګرځا قران زده کنو ک بیا پکې زیو د قران تبلیغ کینو بیا پکې ګرځا خو قران زده کا ان شر الدواب قران ناوري او د قران واینا د قران درس او تدریس نه کینو الله وای دا ډېر دی لوی بدتر بدتر د مخلوقاتونه الذين دا کسان لا یاقلون چې عقل نه اخلي دا غینه ډېر بدتر دی معنی غوینه د لاندې دی الله اکبر ولو علم الله او کچره معلوم الله تعالی تا پدای کې خیر سه انابت لا اسمعهم نو اور ول به دیتا اور ول د قبولتیا الله به ته داسې اورولې چې دای به قبولتیا کړي وا ولو اسمعهم او کثر فواور وی دیتا لا تولوا نو دای با اړی د ایمان نه وهم مورزون او دای همیشه اړی دن کې د ایمان نه یا وهم مورزون عن البرهان د برهان او دلیل نه دای همیشه اړی دن کې دی همیشه د دای دا دا یو اسمعهم انابت سما د اجابت او بل سما نفس سما نو اس اشکال نشته په دې کې بل دا چې الله ته به خیر وای که معلوم وي نو مانس دای کې خیر شته نه نو ځکه الله ته به نه معلوم کوي پکې نو الله ته به معلومه خوشته نه مانه د خیر خالی دی انابت پکې نشته ده یا ایو الذین آمنو او د ایمان خاوندانو دریم قاعده په دریم صفت باندې متفرع دریم صفت د مؤمنانو داو وعلى ربهم يتوکلون په خپل رب باندې با باور کوي نو چې پر رب دې باور وکړه نو صفت به داوي چې پر رب باور وکړي نو د پیغمبر حکم قبول کا کاغه ته وای چې jihad لرازه نو جهاد لزا کله دوی جهاد او کا نو جهاد او کا ولی زکه چې تا خو صفت دا ده چې پر رب باندې به توکل او باور وکې یا ایو الذین آمنو او د ایمان خوندانو قبول کوي حکم د الله تعالی او د پیغمبر هر کله چا بل تاسو لاره لما د اس د پاره چې هغه ژوند کوي تاسو لاره چې جهاد فی سبیل الله دی یا قران نه ایمان قطاده معنا کوي وعلمو پوښی چې بشک الله تعالی په پار دکیږي په ما بیند سړی او قلبه او د زړه دا کې او بشک شاندار چې دی الله تعالی ته جمع بکله شي تاسو پر دکیږي په ما بیند سړی او د زړه دا کې سمانا ته جهاد لا لاړ شه یو معنا د یو مطلب دا جهاد لا لاړ شه نو کبوز دلې توکل په الله او کلاړ شه الله به دې زړه مضبوط کی خلاړ خوشا کنه یادا چې زړه یو څه غواړي او کیږي بل څه کته دا وای چې زه نه زما جنگ لا دلته به پاتې شمه نو ته وای چې بچ پشم خو دلته به مړ شي زړه به یو څه غواړي او مړ بشي لړ شه jihad لا بل دا چې پړم یا دا مطلب چې د زړه د بندا او د بندا په مینس کې حائل کیږي مطلب دا چې پاوال زل غره سستیونه کې ک پاوال زل سس پاتې شنو بیا بدله مکان درکې واتقوا زجر ما تخویف دنیاوی او یریږي تنداس دا فتنه نه چونه برسي صرف آ کسان ته چې ظلم کړي تاسو نه خاصتا یوازې یوازې غي ته ونه رسیږي دا غ فتنه نه ورسیږي تکاسل فل جهاد ته فتنه وي چې په جهاد کې سستی کې نو دا لوی فتنه نه بیا به आवाज نه راځي کافر چې مسلط کیږي نو په ټولو باندې به مسلط کیږي بیا وعلمو پوه شي ان الله شدید العقاب چې بشک الله تعالی سه حساب والده وذکرو اذ انتم قلیلا وم علت د جهاد وذکرو یاد کئ تاسو و اختلاف وم علت دا چې اختلاف مکوي تاسو لګوي کمزوري کړی شوی پس مکه کې او یریدای چې څوک به مو د ځمکې نه او تختوي نو ما مضبوط کړی نو اوس ولې اختلاف کوي وذکروا یاد کوي تاسو هغه وخت هر کله چې وای تاسو لګ کمزوري کله شي په ځمکه کې یریدای تاسو دا چې وب تختوي تاسو لره دا خلک دا کافر پس زایم درک تاسو لره مضبوط می کوي په خپل امداد سره او روزي می درک تاسو لره د پاکیزه سيزونه خامخا چې تاسو شکر وباسي په فرایضو کې د الله خیانت مکوي په سنتو کې د الله مخالفت مکوي دارنګي اعمالو کې د الله خیانت مکوي منزرایج کوي رایج کوي یا ایو الذین آمنو او د ایمان خوندانو مکوي تاسو خیانت د الله تعالی یعنی فرایضو کې ور رسول او د پیغمبر یعنی ترک د سنت سره سنت م پرېګ دی ولات وتخونو ای ولا تخونو او خیانت مکوي تاسو اماناتکم په امانتونو خپلو کې یعنی اعمالو کې په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ پوه شئ چې بشک خبردار چې مالونه تاسو اولاد تاسو دا ازمایش ته امتحان دی او بشک الله تعالی څخه هغه بشک الله تعالی څخه د اجر عظیم ډیر لوی اجر ډیر لوی یا ایها الذین آمنو دا پنزم صفت باندې پنزمه قاعده پنزم صفت د مؤمنانو داو و مما رزقناهم ينفقون مال د الله په لار کې به مال لګي د الله لار کې به مال لګي د الله لار کې مال لګولو صفت دا دا غي صفت ده الله اکبر نو چې مال به د الله په لار کې لګي نو پای باندې قاعده وزان بچ کید بخلنا ځان بچ کئ د بخل نه نو کامیاب بشئ یا ایو الذین آمنو او د ایمان خوندانو کچره تاسو یری د الله تعالی نه ویری د الله تعالی نه یعنی په بارا د بخل کې یجعل لكم فرقانا او بغیر د استان سره پانا کامیاب او ما بکی تاسو ته ګناونه ما لری بکی تاسو نه بوجنه تاسو او اغفر لكم بخشش بو کی تاسو ته او الله تعالی خوند فضل لوی دی و اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ويمکرون یمکر الله دا بل علت اتم علت ذکر کئ ګورا ما ستاسو امداد وک کافر د پیغمبر خلاف را جمع شوی او د پیغمبر خلاف منسوبې جوړولې نو ما امداد ستاسو کو هغه ټیم کې نو اوس ولې اختلاف کوي په مال د غنیمت کې وای زم کرو بک الذین او هر کله چې مکر او پریب کړو پتا باندې آ کسانو چې کافران دي د لپاره چې قید کی تعالی را او یا قتلوک یا او وجنی تعالی را او یخرجوک یا جلاوطن کی تعالی را او باسی تعالی را د خپل کلینا او دای پرېبونه کول او تدبیر کو الله والله خیر الماکرین الله تعالی دې غره د تدبیر کوونکو نه د پیغمبر خلاف را جمع شو مکه کې کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مساله د توحید بیان کړهنو کافر را جمع شو د واقعیا ده الله والله راجم شو وی راځي مشوره کو چې د سره سره چلو کو او اول دا چې ابو طالب پس لاړل خو ولا خبره نه منله او ابو طالب دا شعار وی وی والله لا يسلو اليك بجمعهم حتا وسد في التراب دفینا وا په خدای قسم دا ټول کستا خلاف راجم شي نو دای تا ته سم نشویل تر سو پورې چې ژوند ما ولقد صدقت وكنت قبل اكنت قبل امينا تا ډېر خیر خوا دین راولې زما خیر خوای او ته مخکې مرشتیا او امانتګر وې او تا چې کوم دین پیش کړی دی دا د ټولو دینونو نه غوړه دی خو یاره د دې دا چې دای به بد را دی وای او ملامت کوي به مې چې د بشرانو دین پرې خود ورنما بستا اتباع کړی وې او بیا وته وې وې دې بز ال تاسو لدر کومه چې مونږ خپلې خزه چې کم د کونډې کو او مونږ ټوکړي ټوکړي شنو الا بدل صدر کوم او پیغمبر پاک ته وی ویزه وی تکړه ش مساله کو وګریات ساتي چې توحید او نه من ایمان را نړو نو بیام جهنمی دی ګینه دومره ملګرتیا د پیغمبر پاک کړي دا الله اکبر چې په دیو نشو دای راجم شو وی راځي راځي سم مشوره کو دې مشوره لا چې کم دی یو بوډا راغله دی دای چې کم نه نو مشوره کې ناشتي ودا بوډا وباسي او بوډا لاسه سپینګیره چې کم نه ناشته شیطان دی د بوډا شکل کې راغله دی اوس دا سره راغله دی ناشته د نجد دالا کې نو راغله ما دایته وی دوی یار دا بوډا لر کې مخ په مشوره کوسه بوډا وته ګوره په جړا شو شیطان حرامي وې زه هم دغه فکر کې راغله متا سما والے وباسي ما والے لړکوي د دې ځای وې ښا وې کم ځان راغله وې د نجد نه وې ښا وې مشوره شروع شو نو اول په دې باندې او شو مشوره چې را داسې کار به وکړو چې راځي دا به کو ټول وی جلا وطن مې کو نو چې جلا وطن مې کو نو په دې باندې په جلا وطنۍ باندې چې کم دنو مشوره وشوه شیطان په جړا شوې مکه وای داسې ویواله وې ما کوي داسې ویواله وې زکه چې جلاوطن کې دا خلاف بدر پسې پوجونه راولي او ټول به دې ځای کې چې کم دنو قتل کې تاسو خلاف وو هو بابا خو ډیرو خيار دی ډیرو خيار بابا راغله دی شیطان بابا ډیرو خيار دی وې خزه بیا نو بیا مشوره شروع شو وې قید به کو وې قید به کو وې خا ټول په دې مشوره وکړه شیطان ته خبر راوړل سي ده نه نه نه بیا په جړا شو وې ما کوي والے وې چې تاسو یې کېد کین نو کام قبيله دي اغه براشي او خلاص پې کیده نه نو چې کام قبيله ده نه خلاص کی نو ای شی به سره چې کم نه بیا نشي کوله کام قبيله سره بیا تاسو کوله شي خلاص پې کیده نه نه وی بس وی او به وجنونو وی او دک خبره ده وی وجنی خو وجنو به څنګه نو شیطان بیا چل خی وی ګورا سوره قبیله چی ای د دې هر یوې قبیله نه یو یو تن برا واخلې ځکه که یو تن وجنی نو بیا به هغه خو قبیله برا پاسې دغه نه به انتقام اخلي نو شیطان وته چلو خو وی دې چې وجنی نو د هر قبیله نه یو یو تن برا واخلی او هغه چې کم دی هغه به داسې کوي الله اکبر چې ټول به په یو ځل عمله وکړي او چې عمله وکړي په یو ځل باندې نبي به قبيله د چان تاسو کوي ټول لا به کول نه شي نو بس خبره به ختم شي او بس فارغ بشي ته یو شیطان نه وو بابا ته ګډي روخياره او په دې باندې مشوره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی رااله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی حکم د هجرت وکړ چې بس ځه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا روان دی او داسې تل دی او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغه دوه اوخه نبی علیہ السلام ساتلې وی نبی علیہ السلام یو باندې هغه سور شو یو باندې ابو بکر او هغه غار هرات تل دی الته ایثار شوې درې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او هغه غلام هغه به چې کم د ابو بکر غلام هغه به پیل شل او راړل به دیلا او هغه به د اسکل او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لبه تسلی ورکولا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې با الله تسلی را لګلا هغه تعالی اشاره کوي او بیا په لار باندې چیزی دالته نوتی دی دوی او تختیدل وی الی وی شابه وی د دې قتلولو سره بندوبس وکي او انعام چې زبر دومره دومره چې کم نه اوخي ورکوما انعام مقرر کو سل اوخي وی سراقه لوی پهلوانو کور تراغه خزه توي اسرا لراکا وی والي وی زما وی محمد رسول الله دی بس دی بس سمره وی او لوی پهلوانو د دنیا خلک به چې کم نه را پرزولو لوی پهلوانو الله اکبر اگر روان شو د نبی علیہ السلام خلاف وي سلوخي دي رازاله سلوخي دا خو ډیر آسان دي او را روان دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روان شوه دي او هغه یو کور کې پلار باندې وګي شوی دي هغه چې کوم نه بیا ولا الته یو زنانه اکرام کړی دی پي وغیرہ ور کړی دی او پي د نبی علی السلام معجزه وا هغه چې نبی اوچ بي زوا هغه کې الله رب العزت پي پیدا کړو نبی عليه الصلاه والسلام روان دي هجرت سره ډېر برکاتی او بیا هجرت د پیغمبر الله اکبر سراقه چې راغله ده ورپسې نبی عليه الصلاه والسلام ته ابوبکر صدیق و یال یاد الله رسوله سراقه ده او لوی مشهور پهلوان نبی عليه السلام یې مګوره پشا بس راځه چې خوا تر نږدې شوه دی د سراقه اس په غر کې شوی دی او زمکه کې غرق شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای وای ماته دعا وکړه چې زخلا شمز پوه شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویزا دعا وکړه خلاص شو ډیر واپس شوه دی بیا چې سمین سپور راغله دی نزله کې راغلی چې دا خو برحق پیغمبر دی سراقه واپس راغله دی او بیا راځي ابوبکر صدیق چې بیا په شا کتل دي وی وا دا الله رسول سراقه بیا راغی نبی علیہ السلام یې موږ را پښا سراقه आवाज کوي اودرې گئی اودرې گئی چې سراقه را نږدې نبی علیہ السلام یې څه چل لې وای مال امان را کوي زما یقین دی چې تو په دې خلکو ورځ غالب کیږي او غالب کیږي و په دې باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مال امان لیکا چې کتا سو غالب شي چې ما ته بیا سوک سنوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول امان ورکړل او د پانه راواغستا د کجوري پاره باندې وتول کو چې دا د محمد رسول الله د طرف نه سراقه ته امان نه او دلما امان ورکو اگر غله ده خزه وتوي څنګه چالو شوخه وای چپ شدو خو نه ډیر قیمتي شی مې راوړل دي امان را ل نبی رسول الله راکغه وی ښا وی دغه څه چالو شو او بیا چې کله فمکه فتح شوه دا سراقه دغه راوخ کلی دي او هغه ته امان ملاو شوه دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه بیا هغه تغګ نه کړي او بیا چې کله د کسرا او د قیصر هغه محلات قبضه شوی دی نو نبی علیہ الصلوۃ هغه نه بنگړی را لل بنگړی بنگړی راغلی لوی لوی بنگړی خيستا هغه راغلی هغه چې کوم دی نو سراقاوی دا زما حق ته حضرت عمر وته ویواله وی ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې وسراقا سرنګ وی پتا باور نه هغه وخت چې د کیسرا او د کیسرا بنگړی دا بستا پلاسو کی ودا ماته نبی علیہ السلام دا خوش خبری مال را کړو دا بیا حضرت عمر غل ور کړی دی هغه تعالی اشاره کوي ګوره قتل مینس کې ذکر کوي ځکه په دې مشوره راغلی و الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره نجات ور کوي و اذ یمکر بک الذین هر کله چې مکر او پریب کړو پتا باندې کسانو چې کافرانو دې لپاره چې قید کی تعالی را او یا قتلوکا یا اوجن تعالی را او یخرجوکا یا جلاوطن کی تعالی را او بس تعالی را وایم کورونا دای پرېبونه کول او تدبیر کو الله تعالی الله تعالی غره تدبیر کوونکو نه هر کله چې لسته شي زجر په کافرانو باندې هر کله چې لسته شي په دای باندې اتونه زمونږ وای دی اوریدل او اوریدل مونږه لو نشاء لقلنا مثل هذا کچره خو زمونږ نه ویلې بمږه مسل دی قران باندې ان هاذا الا نه ده دا مگر کسی د اولنو په خوانو مړه دا هو کیسې دی وی قران ته کیسې وی الله اکبر اي مونږ به هم داسې جوړ کو دا د زمانه د جاهلیت رسم نه او ظلم دا غي اوسم داسې زونشته ده و اذا قال الله و اذ قال اللهم کنور سنینو بزرګان دین کې شته ده اغه پکې یو پکې وي وی په فضایل اعمال کې او په قران کې مونږ ته اس فرق نخکاری نعوذ بالله من هذا الكفر البواح واذ قال اللهم او هر کلا چوي دی نه هم علت هر کلا چوي دی اللهم الله چې ظلم وکي وکي وکي وکي وکي د لاړ شم دا تور اسخاو ګخ کار کوي بیت الله سره هغه ول تصویرانو باسي چې وګوره هغه خدای حجر اسود خلای ان کان دا ابو جالم کړي وایا په دې نخلاصيږي و ما کان الله ليعذبهم او نه د الله تعالی چې عذاب ورکړي دی لره وانت فيهم په داسې حال کې چې موجوده پدای کې وجود د پیغمبر معنی د عذاب نه و ما کان الله معذبهم نه د الله تعالی چې عذاب ور عذاب ورکونکي دی لره او مستغفر وهم یستغفرون په داسې حال کې چې دوی بخشش غواړي وما لهم الا يعذبهم او سری دی لرا چې عذاب بنور کوي دی لرا الله تعالی او حال دار چې دی منه کوي خلق لرا د الله د مسجد حرام نه او ما كانوا اولیاء او نه دی دی حق داران د دې مسجد حرام نه دی دی دوستان د الله دې ځای باندې شیخ د ویسا ذکر کول وی پتاوی علمگیری ذکر کوي چې مشرک جمعه جوړ کی نو اگر که مشرک جماعت جوړ کړی وي خدای د جماعت متولی نشي کېده د جماعت متولی دا به موحد وي موحد ان اولیاءه نه دي دوستان او حقداران د جماعت الا المتقون مگر پرهیزګارا یا ندی دوستان د دی الله مگر پرهیزګارا لیکن جمهور او اکثر د دینه لا علمون نه پويږي په قران باندې وا ما کان صلاتهما شپېلو یا پشان د تانو داسې دي سمانا مان دای چې راځي او د لاس داسې برخ کته کوي او دا هغه کې دا لګیای ځان له سوینو دا داسې دی لکه شپېلې چې وي موس خو کوي خود دې موس قبليږي نه ځکه عقیده د توحید نه ده مونږ زکاو ها د زمانه جاهلیت کې په مون سره نه خلا عقیده د توحید سره چې مون زینو قبول لې او چې مون عقیده د توحید سره نه اند الله مقبول نه ده پس اوسا کوي تاسو عذاب لرا په سودا چې تاسو کفر کاو پس بهشه تخفیف اخروی یقینا هغه سان چې کافران دي ينفقون اموالهم خرج کوي د مالونه خپل د دې لپاره چې منکه د لارې د الله تعالی نه د لارې د الله تعالی نه خلق منکه اوسم خلق مال لګي په بدعات لګی په شرکیات لګی د زمانه د جاهلیت د ظلمونو نه یو ظلم دامو مال به لګو د دې لپاره چې د الله د توحید مسله منه کی مال لګی د دې لپاره چې د الله د سنتو هغه پرچار ختم کی اوسم دادا بدعتیان مشرکین په کروڑونو روپۍ لګی د پنجاب یو دی د پنجاب یو دی زنو میناخله مزکه چې اسه د او نه بو نه جوړو نو دا به د اشاعت خلاف لګي دا به د جماعت اشاعت توحید او سنت د پنځپیرانو خلاف زمونږ ټوله سرمایه ستا پلار وایا تسکین صدور لیکل او هغه ټوله سرمایه په دې خرج کړه تب وایا سو کې تب وایا سو کې وایا تا کړه شوایا هغه ما ټوله سرمایه په دیلا ګولې وا او د شاه صاحب سره د بغض او حسد په وجه باندې نور اسم پکې نو وای تبه سه چالو کې الله اکبر وایذا دا دې د پاره مال لګی او دا زمنګ د ملک حکمرانان مال د دې د پاره لګی چې اسلام مغلوب شي اسلام مغلوب شي امریکا د دې لپاره لګیا ده چې اسلام مغلوب شي او دا مال لګي او زمنګ د ملک حکمرانانو په باجوړ بمباري صرف د دې لپاره دي چې اسلام مغلوب شي نه دهشتګردي شته دهشتګردي دای جوړه کړي ده د خلکو جوړه کړي ده دا اوسم دي او د اسلام خلاف لګیا دي اوله ګوي اوله ګوي الله فسايون فيقونا زردا چې لګي بدای اغه لرا ثم تكون علم حسرا بیا با وی پدای باندې افسوس ثم یغلبون بیا به کمزور شي اخیری انجام هغه د پرهیزګاروي الله دې مجاهدین لا غلبه ورکي حق پرست علما او حق پرست مجاهدین الله دې غالب کړي والذین کسان چې کافران دي الی جهنم جهنم ته جمع بکلی شي ټول دې د پارا چې جدا کې الله تعالی الخبيث مشرک لرا من الطيب د موحدنا ويجعل الخبيث او اوګر او کیګ دی خبيث لرا دعوت توبه تا وراشه توبه وباسا وایا هغه سانتا چې کو پرې کړل کچره دای من شو نو ما بکړې شي دای تا هغه چې تیر شوی دی مخکې او کچره دای بیا را ګرځي کو پر او شرکیات یا جهاد یا قتال د مؤمنانو تا نو تحقیق سره تیر شوی دی طریقې دا اولنو هغه سه به تباہ او برباد کما وقاتلوهما داود صورت او جنگو کید دای سره تر دې پوری چې پاتې نشي فتنه تن شرک علامه ابن جرير او سراج المنير دا معنا کوي یا دا معنا تر دې پورې چې پاتې نشي تنگول د مسلمان د وجه د اسلام نه جنگو کا الله یا دا چې هر فتنه هر فتنه چې تر سو پورې باقی ده نو jihad وکې ويكون الدين جهاد بکه ها یو بزرګ دی ځای کې نو سیب جهاد منسوخ شوه دی ښا بیرون او اندرون قانون لګیدل او جهاد منسوخ شوه دی پیغمبر خو نه دی منسوخ کړي کتر پیغمبري داوا کوي دوی خو چې اکثری داس درې راځو لګي بیا بره بره ګوري ګن چې اوس به جبرئیل امین راځي وه بره تراړي ته پیغمبر چې تا منسوخ کا پیغمبر نه منسوخ کړه تا کوم ځکه منسوخ کا دا د نار مخوان د غست چتا سخت تا غاړه کړی ويكون الدين او شي قانون د ژوند كله ټول پټول لله د الله د پاره فین انتهو فین انتهو پس کچره دایمن شو د نارواونه پس بشکا او آیا چې الله تعالی پس بشکا الله تعالی پان سمان دي چې عمل کوي لدون کړي او کچره دای ما خواړو نو پوښا چې الله تعالی مددگار تاسو ډیر خدای مددگار او ډیر خدای امدادي والمو اوس دې ځان دوی مېسا او په دې دوی مېسا کې اول علتونه ذکر کړي چې مال غنیمت کې اختلاف مکوي او بل دا چې قوانین ذکر کړي او الله اکبر او خلاصه ما مخکې مختصر وې وعلمو پوه شئ چې بشک خبره دا ده چې حاصل کړي تاسو صدا نعمتون چې غنیمت حاصل کړي تاسو د سشینا فان لله پس حکم دا ده چې بشک دا الله د پاره ده خمسه پنځم دغه ول رسول او د پیغمبر د پاره خمس به پیغمبر اخلي او ذکر د الله لتبریک د برکت د پاره او تقسیم د غنیمت آبادای ولذل قربا او د پارا د رشتہ دارانو ولیتام او د پارا د یتیمانو والمساکینو د پارا د مسکینانو او ابن سبیل او د پارا د مسافرو او ابن سبیل د پارا د مسافرو ان کنتم تؤمنون کچری تاسو ان کنتم امنتم کچری تاسو چې مان راړی په الله باندې او په سامان چرالې غلې په خپل غلې د منګه په خپل بنده باندې یوم الفرقان پاغه رز د پیسلې باندې یو ملتقل جمعان یعنی هغه رز چې ملاو شوی وي پاره کې هغه دواړه ډلې صفت د باز د یوم الفرقان هغه چې په کتان سو پاره باندې ایمان وی چې پر رز د فرقان د بدر باندې کم سي زونه راغلیو کم شعر لګل پرشتي یا هغه قران ته اشاره او وه ته اشاره یا الله باندې ایمان مو وی نو بیا دغه تقسیم به منئ او اختلاف مکوئ په مال غنیمت کې اذ ان والله الله تعالی علی کل شیء قدیر پر یوش باندې قدرت والا دی اذ انتم سورته حال د بدر اذ انتم هر کله چې وای تاسو بل عدوت دنیا په ډیرې نږدې باندې او دا کافر بل عدوت دنیا هو په ډیره کای لری باندې ورکب او کافلا اسفل منکم ولاندې تاسو نه ا د دریا په غاړه داسې روانه و دای بر جنگي ځای اغستو کا دا نږدې ډیر کوي باندې مسلمانانو چې کوم راسه لګخ کته او بر چې کوم نه نو هغه کافرو او کافلا لاندې و د ابو سفیان دې لپاره چې فیصلو کې الله تعالی امرند یو کار کانه مفعولا چې دا مقرر مقرر کړی شوی دی اول علت دا چې اختلاف په مال غنیمت کې مکوې داغه اول علت شواله بی وادی می یو بل ته مخامخ کړی نو مال غنیمت کې اختلاف مکوې لیهلک دې د پاره چې هلاک شي هغه څوک چې کافر شو عام بینا پس دو واضح کې دلو د دلیل نه و یحیا او معزز شي هغه څوک چې مسلمان شو حیا چې مسلمان شو عام بینا پس دو واضح کې دلو د دلیل نه نور مانیم دې دې ځای کې دغه یو معنی کافی ده ولو اراکو مونږ چره خو دلوي تا ته دی لرا کثیره ډېر ډېر نو خامخا کمزوري شوی به تاسو خامخا اختلاف وکړو تاسو په حکم د جهاد کې لیکن الله تعالی بچ اوساتل بچ او ساتل یعنی تاسو لرا سلامکم بچ او ساتل تاسو لرا زکه دا الله تعالی عالم دې پرازونو د سينو باندې اذ یریکهم الله علت ثانی ارا د تای په خوب کې لوګو خول کډيري د تا خولې وې نو بیا به تاسو کمزوري شوی خطا ته لوګو خول چې زور پسې او جنگ وسره وکا نو دا در باندې بل انعام وکړه چې مال غنیمت د تملاو شي نو سپکه اختلاف مکوي او چې کله jihad شروع شونه ال عمران کې راغلو بیا وت کافر چې کم دی لخ کاریدل او مسلمانان هغه ته ډېر کاریدل د دې لپاره چې فیصلو کې الله تعالی امرند جهاد کان مفعولا چې دا مقرر کړي شوی او خاص دی الله تعالی واپس پکړي شټول کارونه یا ایها الذین اول قانون ډیر ډیر لعلکم تبلون شاید چې تاسو کامیاب شئ خامخا چې تاسو کامیاب شئ دریم امر او تابعداریو کوي د الله او د پیغمبر دغه ولا تنازعوا سلورم امر خو امر استلای دغه نه ها د صرفیانو معنا مطلق شرعي امر ولا تنازعوا او جګړه مکوئ په خپل مابین کې پتب شلو کمزوري بشي تاسو او تزهبري حکم او ختم بشي ختم بشي تکبر سره وریا الناس او دریاکارای سره وریا الناس او د پاره د خودلو د خلکو او یسدون او منا کول خلکو لره عن سبیل الله د لارې د الله نه د زمانه د جاهلیت دار سومو تکبر ریاکاری او د الله د لارې نه خلق بندول تکبر ریاکاری او د الله د لارې نه خلق بندول اوسم دا, دا تکبر څه دی الله اکبر تکبر حق پټول دا تکبر دی دا تکبر دی چې حق دې پټ کو دارنګي ریاکاری د دې لپاره کې چې خلک راته مولای سي بوای نه د دې لپاره حق پټه او یسدون عن سبیل الله او د دغه د پاره خلک د الله د لارې نام منه کوي یا دا حکمرانان مدرسې مدرسې ختمي مدارس ختمي ولی د الله د دین دشمنان دي دارنګ بدعتیانو ته ټول ته دا شامل دي مبتدعين ټول متکبرین دي حق پټ کړه دي الله حدیث کې راځي چا چې حق پټ کړه متکبر دي والله الله تعالی بما پاسمان یعملون چې کوي د محیط هاته کون کې راګرون کې و اذ زینا لهم الشیطان سالورم علت د دې چې اختلاف من کوي په انفال کې په مال غنیمت کې و اذ زینا او هر کله چې خسته کدی تا شیطان عملونه د دی او وی وی لا غالب لكم اليوم اس غالب نشته پتا سبحان نن رز من الناس د خلق نه وای نجار لكم یزم تاسو امدادی زستا سیم دادی ما شیطان راغله او د سراقه ابن مالک په شکل کې میدان بدر تا ویلا زی زده سره ما او زبستا سیم داد کوم خو چې کلا الله والله فلما ترات الفیتان پس هر کلا چې ولې دې د دواړو ډلو یو بل لرا نا کسانو سر کوزه شو علا عاقبه په پوند خپل باندې وقال او ویني بری منکم یقینا ز بیزار امستان سنا ز وینم اغه سلرا لا ترونه چې نیویني تاسو یقینا ز یریګم د الله نه پرشته چې سایګل نو بس بیا فیس پکې کړي وی اوس راشه د خپل کار واخله الله اکبر دوه خپل او دوه پردای اثر کوزه شو لاړ او تختید د شیطان دا کاری ته د الله اوس په د نام شیطان تختی اس د سره نشو کوله خو ته د الله ذکر او اسکار کو وظایف وایا نو شیطان تختی حدیث کې راځي چې کم سړی کله چې اذان شروع شي نو شیطان تختی وله زرات ادا پایرنګ شروع کړي شاته دا چې کم دنو دربک د دربک یا خدا چې د یری د وجه اچي او یا دا چې اچي نو د صد وجه قال والغو فيه محدثین یو توجیدام کوي دا تیزونه دا شیطان د دې د پاره چي چې دا کم خلک دا اذان ته غوګ دي چې دا وته غوګ نکدي دا د کافر اصلي مشر ده کنه کافر به د قران باره کې او د مسلې توحید باره کې شور جوړو داغه په وخت کې نو شیطان هم چې کله ځان ویل شوندې ټیزونه چي یا خدا چې تخت یریږي او یا دا چې شور جوړي چې په خپل جرا جنات منات چې کوم مؤمنان دي چې غوږ دي اذان ته چې دای د اذان و نری دا د کافر او د شیطان خو دی ولا هو زورات دی بام لګیای لوډ سپیکر با کلاو کی غپا غپا غپا غپا شور به شور به جوړ کړي کله درس کیږي نو دی به ناتونه ولګي دې د پاره چې خلک ناتونه واونري دا خواو شاکه دا دا چې خلک درس وانوري ناتونه دې د پاره لګي دا هغه وله زورات کې داخل دي دا هغه شیطانان دي چې کم شیطانان تیزونه چي انی اخاف الله صرف خوف دا خوف طبيعي او بل دا دا اعتقادی نو کنه باندې ده سخ سړی کیږي نه زیریګم د الله نه والله شدید العقاب الله تعالی سه عذاب والده اذ یقول المنافقون بل علت اذ یقول المنافقون منافقان داوی مړه دی دین په دوکا کې چولې دي دا دین په غالب شوه دی د روان دی اخوا طرف ته وګوره ابو جهل را روان دی زر کس دی او دې طرف ته چې کم نه نو دی خو دا یو سو دی او سو سره شتم نه دی جنگ لذي هغه سره جنگ کوي غر راه اولاد دا دین دوکا کړي لکه اوس دا د زمانه د جاهلیت یو ظلم خو دا باغی وي وګوره دا دې دې سره مقابله کول شي اوسم دا وای دا جوهالا وای وګوره نو موږ امریکای سره کول شو نه ته د سلا وزیر اعظم کې دی خلاصه چې دومره ګیدړو نو غار کې بناسه کنه سلا چې کوم نه د زمری ځای ته خاطه ناس ونه کنه په غار کې ګیدړ شوی به او دا ویوګورا اغه سره دور دور جیازونه دي اغه سره دادی او دادی ته ځان کې ایمان پیدا کا او لګز باب را واخلا لګز باب الله با او نن وګورا په افغانستان کې چې مجاهدینو کې اخلاص ته او چا کم وخت پکې کې اشخړې وي خو چې د مجاهدینو سب دا پکې نو اوس مجاهدین پوه شو هغه اول چې اهل الموحد اخلي چې عقیده د توحید هغه ټیم پکې دا بسایر مسایر والا وردن نشو مشرکین و غیره مبتدعين ټول تلو هغه څه کوله اوس هغه مجاهدین چې هغه مخلصین دي خصوصا بیا عرب کلک موحدین دي تورشه په افغانستان کې په امریکا باندې ساده ټیزونو ارټ ته چل ول نه ورځي چې بانه پو ګوري ځان لچ په کومه ذریعہ باندې د افغانستان اوزو او دا دې ځای کې چې دوړه دباو کوي نو دام د دا خپل یری د وجه کوي هغه چې کم ننو هغه خزه ده مثال دا هغه خزه ده چې ډاکټر لا خاون بوتلې وا او غاخي خوګېده غاخي خوګېدنه چې ډاکټر ولا غاخ ته بامبور اړم کو نو د دې غریب نه بعد لاړل نو خاون به داسې شرم لاسه ځان نه غرض کو او ډاکټر به ځان نه غرض کو نو بیا چې برا مخ کې شو نو بیا به دې دغه سوکړه بیا اخاون دا تماشا کتا دا سوته ناستو وته عزت تی وته کړه شو دا به دتا چي تی وته کړه شو دا به دتا چي دا معاملې آک دباونه کای دا ټیز مس کلا چي ولا هو زرات دا د خپل یری د وجه چي خو صرف دومره دا چې مسلمانان قتل شو نو د مسلمانانو د لاسه قتل شو او مسلمانانو دا خیال نو چې د پاکستان منافقین او کمرانان سره او شنه منافقین موږ سره به دا ظلم کوي هغه ته دا څه پتا وا خو ان شاء الله دایبه مله ذلیل کوي دا د امریکای میتیاز دي د میتیاز دا دا غي غلامان دي غر هؤلاء دینم اوسم وای مړه زا دای دوکه کې غرزه دي آ چې هغه خپل روحونه او بدنونه د الله د پاره خرج کړی دي قاد السفین فما ذلوا ولا وقفوا وكيف لا وقد اختاروا كربانا هغه چې کم نه کشته راخ کلا نو روک شو او نو درېدل اوله بني هغه خپل مشر تګانلې چې دا مړوي کمکل دي د قیانوسی ذهن زواله خلق دي غر هؤلاء دینهم دا اوس روشن خیال چراوتی دي کنه دا تاریخ خیال دی دغه خبره کوي و من يتوکل علی الله هر چا سوګ دے ما یې کار نه کوي او بس روانه منو و من يتوکل علی الله چا چې بنو سوک له الله تعالی باندې پس بشک الله تعالی زور ور ده حکمت والا ولو یترا او کچری تا ویني تا کسان لرا هر کله چې روحونه با اهلی آغا کسان لرا چې کافران دي پرشتي پرشتي به روحونه اهلی وحي بدای لرا مخو وحي بدای لرا په مخونو د دی باندې و ادبارم په شاګانو د دی باندې او وای بوتا ذوقوا عذاب الحريق اوسګی تاسو عذاب سوزون کې ذالک دا په سبب د دې باندې چې لګلو مخکې لا سونو تاسو به شک الله تعالی ظلم نه کوي نه دی ظلم کوونکې په بند بندګانو باندې کدا بیا له فرعون حال د دې پشان د فرعونانو دی او دا کسانو او دا کسانو پشان چې مخکې تیر شوی د دینه چې دای خپل عقیده بدل کی د ایمان عقیده پرې دین الله ته نعمتونه اوچت کی وان الله بشک الله تعالی اوریدون کړي خبردار کدا به آل فرعون حال د دای په شان د حال د فرعونانو دی والذین دا کسانو په شانته من قبلهم چې مخکې د دینه مخکې دغه سیات راړ بیا دا دوباره ولې راړ نو یو دا ولې راړ اسې راړ یا دا چې مخکې تشبیه کفر کې وا او تغییر عقیده کې او دلته تشبیه په تکذیب کې ده کذبوا نسبت د درو کړو د آیاتونو د الله آیاتونو د خپل پروردگار ته او په اهلکنا په سره کړو موږ دلاره په ګناو نو دای باندې او غر کړو موږ فرعون لاره او ټول پټول او د ظالمانو ان شر الدوام بزجر بشک ډیر بدتر د مخلوقات نه پنيز د الله باندې هغه کافر دی پس د ایمان نه راړي هغه کسانو عاهت منهم چې تا لوس کړه دای سره بیا ثم ينقذون ادم بیا مات کړي خپل لوزون لرا زمانه د جاهلیت کې دا لوزونه به ماتول ثم تای فی کل مرتين بیا مات دی خپل لوزون لرا په هر ځل باندې او دای ځان نه بچ کړي د عذرنا وهم لا يتقون ځان نه بچ کړي د غدرنا غدر کوي عذر او دوکې نه ځان نه بچ کړي واده ماتای فای ما تثقفنهما قانون او که چرستا یقین راشي د یو قوم نه د خیانت نو پس وګرځو دی تاواده د دی اعلی سواین شی بتا سو برابر بیشک الله تعالی مینا نه کوي د خیانت ګرو سره ولا يحسبن الذين او ګمان دینه کیا کسان کا پرو چ کو پر کړه سبقو چې بج بشید د عذاب د الله نه انهم لا یوجزون بیشک دی نشعاج زکول الله لرا و اعد الله والله او يرو شیطان يرو په دې باندې دا بوش شیطان يرو او داسې اوه چې اولاد ته نصیحت کوي وما تنفقوا اچ هر کوي تاسو من شي د سینا په لار د الله کې پورا پورا برکل شي تاسو ته او تاسو نه به کمه اون کړی شي و ان جنه للسلم فجنه لا سلورم قانون د پاره د امیر د جهاد و ان جنه کو چری دی مایل شو للسل للسلم صلح تا کافی دې تعالی را الله ومن او هغه چاله را چې تابعداري کړي تاسو را د مؤمنان نه دا اسانه معنی دا دی کې نور ګڼ ترکیبونه دی بیا او تحقیقات دی اسانه معنی دا کافی دې تعالی را الله او هغه کسان لرا چې تاسو را تابعداري کړي دا د مؤمنان نه دا لازم اول و اياكم منکم او کچری وستا سنا مئتن سلطنا نو غالب کیږي بدی الف من الذين پزرو کسانو باندې پزرو آ کسان د آ کسان نه چکو پرې کړل دا په سبب دی چې د یو قوم دی لا يفقون چې نه پويږي اول داو چې دا او یو په مقا... د لاسو په مقابله کې به یو جنگيږي بیا حکم راغې د اسانتیا الان خفف الله اوسم اول منسوخ نه دی جائز دی عمل پاغه باندې خدا لګ تخفیف رستورانه اوس اسانتیا وکړه الله تعالی تاسو نه عالم پوښ او ان فیکم ضعف دا چې پتا شو کله کمزورتیا ده پس کچری وستا سن سلطنه صابره نو غالب کیږي بدای په 200 تن باندې مانسو خیر دې اوس در باندې دا لازم دی چې د دواو د دواو په مقابله کې با یو جنگيږي او کچری وی تاسو نه زر تنانو غالب کیږي با په دواو زر خلکو باندې په حکم د الله الله تعالی د صبر نا کو سره ما کان لنبینا ندین شایان شاد پیغمبر ان یکون له دا چې شي دا شپغم قانون وقیدیان چې د صحرا لل نو دیتا ګوره ما تس نسکا ویني ولا توي کا ویني ولا توي کا چې دای جنگ لراغلی چې بیا جنگ لا ناراضي الله والله ما کان نبی ندی شان شاد پیغمبر یکون لو اسرا دا چې شین در پاره قیدیان تر دې پورې چې د خون ریزو کې پزماکه کې توري دونا غواړی تاسو زور نه دا غواړی تاسو عرض دنیا مال د دنیا والله یرید الاخره الله تعالی غواړي تاسو لپاره اخرت یرید الاخره غواړي اخرت یعنی تاسو د پاره والله الله تعالی زور ورده حکیم حکمت والا په قیدیانو د بدر کې آی کې سکسان رالل صحابه قیدیان شو نبی علیہ السلام مشوره واغسته څه چل کو صحابه کرام چاوي وی یاره الله اکبر اصحاب جمع شو عمر رضی الله تعالی عنہ اچ کم دے هغه مشوره ورکړه وې د هر یو صحابي د خپل قیدی چې کم دی غمړ کړي چې د کوپر شان او شوکت ختم شي عبد الله ابن رواحه وی وی ژوندۍ دي ستی کړي شي او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیډیا دي ته واغسته شي کوي دیش دی رستو مسلمانان شي یا دی په نسل کې مسلمانان پیدا شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فدیه حکم کو حکم رست راغه چې د عمر رضی الله تعالی عنہ پرای باندې قران نازل شو وی تا ول فدیه واغستا خون ریزی د لپکار وا چې دی ویني د توې کړی یوس خنا تا به دا خون ریزی کړی وا ویني به د دی توې کړی چې میدان ټول سور شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ابو داتا عمر تا وی او مرا ستا مثال د حضرت نوح علی السلام نه چې هغه رب لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا چې په دې ځمکه د کافر یو کورم پریم نه دی عبد الله ابن رواحه ته وی ستا مثال د موسی علی السلام نه وی هغه ربنا تمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الالم یا الله مالونه ولا تسنس کې فزړونه سختی راولې وستا مثال لاغه دی ابو بکر ته ستا مثال دی ابراهيم عليه السلام دی چې هغه ویلو فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم او بیا نبی عليه السلام جړل وی که عمر نه وینو عذاب د الله براغله وی او بعضی مفسرین وای علما چې نبی علی السلام د دیوج جړل چې دا وی قتل نو پاره کې یو هار راغلو او هغه هار د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې هغه صحیح کچ دا د کافرو په د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هارو هغه راغلو نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه هار چې صحیح کنو هغه ته هغه زوړ وخت را یاد شو نبی علی السلام ته پاغه بای وای جړل الله اکبر لولا کتاب من الله کچره نوې حکم الله فیصله د الله تعالی چې تیر شوی مخ کې تاسو نه فی مخ لمس مخ کې تیر شوی ها مخاره سیدلې وو تاسو تاسو کې چې اغستیو تاسو عذاب ډیر لوی فکلوا پس خوري تاسو مما دا اسنا چې غنیمت حاصل کړي تاسو حلالا طیبا حلال او پاکیزه او یریږي دا الله نه بشک الله تعالی بخون کې مهربان دی اوم قانون یا ایو النبی او پیغمبر فاکا اوایا هغه چاته چې پالا سونو تاسو کې د قیدانو نه ای عالم الله فی قلوبکم کچاره پو پو معلوم وی الله تعالی تاسو زلون تاسو کې خیره ایمان یوتکم نو دربکې